بس دې کې دا یا څه پتا و دا ما سبق وی لږ متوجه شو دې ته مسله استوا العرش وی استوا العرش د متقدمین او ما طریقه دا چې ما تاسو وی التسلیم بدون تعویل و بدون نفس و تشبیه ام المؤمنین نم دغه شاید نقل دا الاستواء معلوم والکیف مجبور مالک او ربیعنم دغه شاید نقل دی ربیعت ابن عبد الرحمن ابن مبارک هم دغه شاید نقل دی امام ابو حنیفه چې دا پام کړی د فسوال بدعه شرح شقاق بار کې سلو سلو کوم صفحه باندې چې دې کې چیر کول بدعت دي اتخان کې دریم جلد سوال سما صفحه نور خلقم دغه شانتی دي دا تاویلات کوي ابن تیمیه رحم الله په دې صفاتو کې په نور کې تعویل کوي خو په استوا لاس کې نه کوي او ابن تیمیه په دې باندې کتاب لیکلی دی اعتقاد الفرقه الناجیه الى قیام ساعتی اهل سنت والجماعت او په دې معنی لګیدلی وو چې استوا العرش کې تعویل نشته دی په نور صفات کې وی تعویل او کوم چې اضافي صفات راځي کسان ورته دا تخپل تفرد وګڼه وې دا زما تفرد نه دی دا د الله او د الله د رسول خبره ده او دا د ائمه اربعو قول دی په ابتدا هم ویل شو چې د څوکا چې احمد په حنبلي حنبلي مسله کې وګرځول نه مناظره وشله د قاضي سفینی هندي او د علامه ابن تیمیه په درمیان کې خو علامه چون کې وعده نه کړو ځکه انسانو ګیره ولې ګران بیا قاضي کمال الدین هغه مناظره تر مخ شوه دی مناظره کړی دا ابن حجر په درو کمینه کې وایي چې ابن تیمیه مناظره بدلې بدلې دا قاضي ګټلې دا خو څنګه ابن تیمیه حنبلی مسلک او قاضی شافعی مسلک او ابن حجر هم شافعی مسلک دی البدايه و نهايه والا وی چرا مناظره کې ابن تیمیه نه دی برامت شوی به قاضی د دمشق د ابن تیمیه تلس مشجی توازول دی په دې مسله باندې د ملته چې فتاوی کبرا دا داخله شوه نو زمونږ ځنې رون لاسه فتاوی کبرا ورلا هغوی دا یو عجیبه شی وګاڼه چې را دا خو د بل چا سره نشته دی پینتیس جلد او چتیس او سینتیس جلد کتاب په مسله د صفاتو کې پینځم جلد مکمل هم په دې مسله کې دی دغه پنځم جلد فتاوی کبرا به کوته او په دې صفات باندې به زور لګاو او د خلکو ذهنونو کې تشویش به پیدا کوو او به په دې پیښور کې کې نه ولې سورګي طالبانو په تشاغل یو طالبان ماجی بشینری ظاهری موافقت کوي اگر چې زمير خپلي دا طالبان به خوا لتله هغه په کورسۍ کې د ستاو شو به به طالبانو پیښې هم کولې وې کورسۍ کې د ستاو شي ان الله چې چا پرتی چې علی العرش نغله پیښې ور کولې ما چې مالا پیسې راکړي بل یو چې دې ګوټ خو یو ځل وړي یا ما خپې ته وکتل مالا پیسې را نه اسې لاړم دغه لوبې شروع کړو اوس خدا خبرې نه غلي شوې دي دې خبر لا وی زور دې دی وجه نه ور کو دي صفات الله چې تاتار په جنگ کې مسلمانانو ته تکلیف دي اختلاف نه شو ابن تیمیه دا مسله ګرمه کړې وه او دی په خپلو کې ونښتل، یو ځل خو دی ښه کامیاب شوي وو تاتاریانو مقابله کې، چې دی په دې اشیا ونښتل نو تاتاریانو تبعي کړی وو، نو دا نسخه محفوظه ده، دا د فساد محصول د یهودو سره دې خلکو سره عین موقع کې دا مسلې راوباسي، دا د هغه وخت نه دا شی شروع شو، چې کله روس په سقوط شو، امریکا په دې پوه شوله. چېرې روس خو سقوط شو دا مسلمانان موږ ته یو شلو زموږ خیر نشته دی نو علاقه تعصب په افغانستان کې دا شمالي دی دا جنوبي دی دا خبرې دا افغانې دی دا پاسبان دی دا حنفي دی دا شافعي دی تفریش دی دا مذهبي تعصب هغه طوفان په موږ باندې تیر شو ولا شروع د خدای به رحم کی نور مسله د صفات کې هم دغه موږ تحقیق دی کوم چې تاسو بار بار شوی دی قایره وکانه تقر علی نساء النبي صلی الله علیه وسلم کم دي کې دلته د عاش مسله شته کم دي کې نه چې په سجده باندې خو انقطاع د حرکت الشمس راځي او انقطاع د حرکت الشمس چې راشي خو به انقطاع د زمانې د غزوې پاګل نه دی ونه ګډي وډي وي خو ما چې معنا وکړه نو چې معنا مې وکړه چې په دې کې استغفار څه سوال پیدا کیږي وای ها مستقر لها في قراءة عبد الله قال حدثنا مستعان بن ابي قال حدثنا ابن شهاب عن ابي سپس من دا د احیا دا نه رسنی اون ته خلک ها دروغ به څنګه دروغ دي شو کول کنه غلط کار څنګه ما شو لکه زه عادت کولم کو دا عبارت ها بس سزاان به تو چې دا وسته هغه سزا خپل څو خو سیده ورته غوځي ها کذبتم غلطم کولا د سینا چې دروغ وي د شو کولا نه غلطم کوی مسکن ها دا اوس هغه شفاعت شو چې د دنیا او د عقبا دوه سره تعلق ساتي او دا هغه شفاعت شو چې د ملائکه سوم تعلق ساتي او هغه د سیوی دی ما ته خو عمر د سیوی دی ما مخه پته نه وی چې مرفوع دی کو نه دی ها کوم نو په غیر داروس تخیرات انه قرا فزع او قرا فرغ فرغ هم راغلی خاص څنګه راغلی فرغه د څه قرات دی قرات د فزع فرغه دوان هغه د خمه قرات د فزع دی وای معلومات دا شوه چې دا قران هم شفاعت کوي او معلومه هم دا هم شوله چې بل وای نو ته به قرآن ته غوږ دی داسې به نه کې چې هغه به مو یو ته به مو چې الله او ته غوږ دی نو کله څنګه اذا قرئ القرآن فاسمعوا ایمان به مو یو ته به مو وای هم اوس کله داسې وي چې په دنیا کې بشارت د جنت ورکړي شي هغه په دغه شان شفاعت باندې رسول الله اسلام دغه لپاره په دعا دنیا کې دعا غوښتنه شفاعت دنیا او اخروی دوه قسمه به تخفیض را ورسوي تکرار نشته ها پرن می تاسو تنبیه درکړی دا حدیث په دې کې دا صحیح دی په بل دي کې چې راغی حدیث په رواتنا خلط راغلی دې چې وګوري فمل جنته فإن الله لا يلزم خطي احدا نو وین ينشو للنار من يشاء فيكون فيه استدلال نه کوي نو مخلوق پیدا کوي ورته ډکې نو دا خو او ځای ته نه دی نه وی پیدا کړ مکلف نه کمخ کی دی ورته ورته نو دا اوس په دې کې پروا ته خبرت راغلی دی دې کې د سوي فاما النار فان الله لا يلزم من خلق احدا وانه ينشر فإن الله أما الجنة أما الجنة أما النار ددا أما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا په مخلوق الله ظلم نه کوي نو دا نار چې کنټرول کوي نو په دې باندې راکون ټول کی چې حتی اذا قدمو فی فیلتمیو او ترد بعد الى بعد وتقول قط قط دا امن نار دی نو هغه خپل قدم باندې کنټرول کی وانه ينشأ للجنه ما يشاء ويقولون فيها ويقول فيلقون فيها جنت د پاره الله نه مقام مخلوق پیدا کوي بیان شي تاسو قدم د الله صفات دی راغلی موږ اشباع راغی ها یاد راغی وای لګ متوجه شي دا صفات اضافي یعنی تخلیق سما ته مضاف شو خو خالق الله دی څوک چې تعویل کوي نو د دې نه تعبیر په تکوین کوي، تکوین اجمالي تعبیر شو او شین د لیس نه ایس ایستل تکوین او څوک چې تاویلات نه کوي جهاد یو مستقل مستقل صفت دی زینده معاش و قصد عاشق مردی دا قسم خبری مکوی خالق خپل مرتبه دا او د مخلوق خپل مرتبه دا صفات د خلق قائم بالخالق ته صفات د خلق بچا قائم قائم نه بالخالق هایا هایا قال بيت في بيت ميمونة ليلة النبي صلى الله عليه وسلم نو منا چې تقدیر شته او تقدیر نه بدلیږي د مخکنه لیکته تقدیر شته تقدیر سبقات مخکنه دی وای غوسه وخت نه تقدیر کې خبر لیکي نه بدلیږي وای څنګه طالبان یار ستړي شوي خو نه نو روح د عالم امر نه دی د عالم خلق نه دی ما په دې کتاب کې وشتمه سفر وړو روانم لولا و د عالم خلق او د عالم امر سمراتی ذکر کوي باب قول الله بل هو قران مجید فی لوح محفوظ والطور وکتاب مستور قطا دا معنا کوي کتاب په معنا د مکتوب د یسرون او یخطون دا د عالم امر حالات دي فی عمر کتاب جمله کتاب و اصله دا دا لمی عمل خبری دی وما یلفظ مانا کئی ما یتکلم من شینا الا کتب علیه لیکن ملائک ملکی اکوتب علیه دا دا لمی عمل خبری دی ابن عباس ویو تول خیر و شر دا تقدیر نه لیک خبرې دی پالم یو ور کې هم دې د کنا تحرفون معنا کې یحرفون کتا یزیدون دیبا تصرفات کې لیکن عالم اول نه بدلیږي وای ورا ها ولې صاحب نه زید مان کړی دی وای وای وای قاری وای ها یو را تاولې پر خو دې عبارت دی باب تا توخم 55 نمبر باب ها دا جنې الکان قابل دي او سبو کو ها دا خوشواز الکان چې دي او په ملک مکسي د خدای مسلمانانه مو خو بډاګانې دا اوس زموږ مرګري په ځانې کې بډاګانې لکه عجیب خلک ها زه ته وایا ها نو علامه امر نه بدلیږي ځان به کې تحریف کوي تعویذ نه کوي ها انهم عن دراستهم لغافلون چې راځي دلاست تلاوت مراد ده عالم یې اول نه دی دا او دا لفظي قران دی لفظي دا مودي ده سرهندي عارض فرق کوي څوک عالم امر غي چا کې واسطي مواد نه عالم خلق غي چا کې مواد د ماده ای خو بنا بر تقدیر عالم امر زمون پیدا کې نه روح د عالم امر نه آیاتونه ډېر زیات دي په دې کتاب توحید ها یو نقطه باندې راوي غره چې کتاب امام مخکې ویل شوی توحید په اخر کې ولې کیږي ها د هغه صفت نه چې هغه تعین چې په هغه سره تعین د احد الجهتین په ممکن کې کیږي دا لکه څنګه عبارت دا نه دی چې هغه تعین یا لیس ترجیح ورکوي ایسلا په اراده د الله یا شی لیسی یا ایس کی اوس لیس ایس نه پیږي یا شته کیږي استنسا استثناء په معنا دي ان شاء الله دي ها او ترجمه الله پدا کړی ها ترجمه الباب ان شاء الله کې ها یلال دنیا نه ها ليلة التعريس وي ها ان شاء الله استاد دغه شان دې انتخاب کوي دا د خیر سمونن کېږي زما ته خو پیدا شو ها Thank you.